الرسول والكتاب بطريق التحدي ربط شیخ تپنپیر رحمه الله بفرم کله فرمایل چې لا اله الا الله وان كنتم في ريب مما نزلنا محمد رسول الله صداقت د قران سره د پیغمبر نه نو کلمه تامه شو توحید پسې درجه د رسالت وی نو په دې آیات کې اثبات الرسالت شو یوازې په توحید سړی نه مسلمانېږي د یو مقصود سره بل مقصود ذکر کوي رسالت لتکمیل الايمان اصل جګړه د منکرینو د مشرکینو سره هم پدې کې و عبادت الله لره خاص کړئ د خلکو شکو په دې مسله کې نو دی آیات کریمه کې د مقابله چیلنج فاتو بسورت من مثله دلیل براوړی خود قرآن پشان بی مخلوط بالکذب بنی فس چې بلیغ بی وما الى ذالک عبد الصالح مقدر چې واردېږي په یا ایها الناس اعبدوا ربکم مسله به مو منلې وي چې دا اعلان رباني وي لكن التالي باطل ته د ځان جوړای حاصل د جواب تاسو عربي داسې کتاب جوړ کړئ جوړول نه شي دوزخ ته بځي آسان اور نه دی چې یوازې لرګي سیزي زبردست اور دی چې ګټي او سړی خوري تخویف او یرا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا او دا د هغه چا د پاره چې دا دعوه نه مني کتاب لا ریب فیه بشک ده محل د شک نه ده کتا سو پکې شک کوئ ریب کوئ نو مقابل پیش کړي فاتو بی صورت من مثله ضمیر د من مثله یا راجع دی قرآن تا او یا نبی علیہ السلام تا قرآن تا فأتو نو پیش کئی بسورتن یو ټوټه د کلام پشان د قران ګڼو زینو کې دا شته سوره لقمان یو لسم یو ټوټه د کلام پشان د قران د مخالفینو نه طلب د دلیل کوي دلته اومو کو فارونی ماذا خلق الذين من دونه دویم بیان پشان د بیان د محمد صلی الله علیه وسلم فأتو بسورت من مثله پیش کې بیان مما نزلنا على عبدنا دا اتناب دی او تطویل نه دی موصول سلی ذکر کړی دی یو مار علی گلی دی نو ولی شک کوئی على عبدنا من اجلیه دی تنزیل په دې بشر چې عبد دی خدا ضریب دی مشرکانو اومیانو بشر عبد نبی نمانو یخود هو د سړ انکاریانو چې په عربو کې پیغمبري هغه وی چې منشد اشکال نزلنا دی باب تفعیل کدا الله کتاب به نو په هیم براغلیو په هیر یو ځل لګ لګ دا نمونه سورت نساء کی ایک سو ترپن بتیس وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عام مفسرين دا د رسالت سره ولګاو شيوخ وای چې دا خو توحید د ایزبتلانا یا د ولما جاءهم نبا مسله د رسالت شروع کیږي شیخ د پندای په فرمایي چې د عام مفسرینو اوښ ورشو ته پرېږده غړنګ پورته کړي چاپېره وګوري نو ډېر وخت یې بیا سر ښکته وي په څار اصل دوي اعبدو به مسله به مو منلې وي کدا اعلان رباني وي بشک کتاب دې کتا سو شک کوي نو الله وی فاتو بسوره من مثله که قرآن ته زمیر راجی شي ټوکړه ټوټه ټوټه د کلام پشان د قرآن لکه لقمان ما د دې په تایید کې پیش کو که نبی علیہ السلام تراجی شي ان رازی د پاره د شک د مرتابین او ریب یقینی کلمه د شک څخه ذکر کړي جواب ان په معنا د از دی لکه ان کنتم مؤمنین اذ کنتم یادا چې ان مستعمل شوه د مبالغتن د پاره د زورنی په مقام د دعوت کی تعبیر د نبی علیہ السلام نه په عبد سره کوي سورت جن شان دا دی چې کله ادریږي بنده د الله چې را مدد کوي دی الله لره نږدې ده چې شي په دمنې را پاند ډلې ډلې مخالفین د دشمنۍ او موافقین د دوستۍ د وجې لما قام عبدالله معجزه ذکر کئی سبحان الذي اسرع بعبده کفایت کړه الیس الله بکاف عبدا زمر 36 په حالت تمنځ کې عبدا اذا صلى سوره علقه او داغي لسم علا عبدنا نه دا معلومه شو چې د دین په عبدیت کیږي او په سلطنت نه کیږي او په مراتب د قرب کې دا لویه مرتبه ده مين د نبی علیہ السلام په څنګ کې ناستو فرشتہ راغلا تعارف نه پس چې رسول خوې خود رسالت سره عبدیت غواړي که سلطنت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځینو خبرو کې مشوره د جبرئیل یمین سره کوله هغه ورته اشاره د شفقت او کړه د دیو جن تشهود کی عبده مخ کې دی رسوله رستو دی نبی علیہ السلام با خوراک ته چناستو نو پخپو مالک کلا آواز کوي کله به قرفصا شکلو زنګونو داسي او پریشان حال سبو او یریدو من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله مخلوق پوری عبدیت خون کئی خالق پوری سلطنت او تکبر لوی خون کئی د کومو بادشاهانو خلفاو نه چې نشر د اسلام شوی دی لکه صحابه د عبدیت د وجې نه د سلطنت نه نه بادشاهي خو په مخه راتله نشر د اسلام نه کېده او دغه وجه ده چې انبیاء علیهم السلام بعثت چې الله پاک دنیا ته کړې ده نو هغه عبدیت غوړه کړې ده موسی علیہ السلام بوي چې فرعون به ملشي مردار بشي بادشاه یم ولي عهد یم نشر د اسلام به کوم. ابراهیم علیه السلام آزر د مذهبي امور وزیر صلی عهدی ور سره دایونوی چې پلار به ملاړ شي نشر د دعوت به شروع کوم لا تیور کړه لا تمار دی نشر د اسلام په فقیرۍ سره کیږي بوریه نشین عالم کفر زکه د مدارسو نه یریږي قسمه قسم بانی جوړی شیر دی کی علوم عصریه دا پکار دی شتا پکې ته تی خبر نه الټا پکار دادا چې کم مدارس عصریه دی پاغي کې دینی علوم ور داخل شي او په صحیح مانو الحمدلله زموږ په مدارسو کې قابل ترین سټوډنټان وی اف ای سی بی ای ایم ای کالجانو کالج والا یونیورسټي والا هم د دوی سره کانسیشن کوي کله نزل رازی کله انزال رازی کله نزل رازی نزلنا تدریجی په دما دما انزال دفعی لیکن دا تو پیری مونږ مخکې ذکر کړی و چې دا فرقونه اکثری دي کله استعمال د یو لكن التالي باطل منګه بطلان التالي نه منو على عبدنا بری تعالی د خپل نبی نه تعبیر په عبادت سره کوي دا یو ډیر لوی مقام دی تشهد کې هم ان محمدن عبده ورسوله شرافت عبدیت ته اشاره ده د وصف د رسالت نه هم اوچت کنز العمال کې روایت ته چې او سړی راغی وی وی چې اشهد ان محمدن رسوله وعبده نبی علیہ السلام ورته وی چې اول عبد ذکر کا بیا رسول دلتا د پیغمبر علی السلام نه تعبیر په علی عبدنا سره کوي اعبدو ربکم داغی سره مناسبت ته چې زما نبی دا مسله منی او خلق ته دعوت ورکي درې پسله کې فی رازی ان کنتم فی ریب لا ریب فیه دلته من راغی اشاره دی خبری وته کوي چې د دوی انکار د وجه د توحید نو چې د بیان د توحید کوي ټول نشه پیش کوله على سبيل التنزل بعشر سور مثله هو ديار لسم ورته ټوکړه خو پیش کا کنه وړکه غوندي صورت من مثله چې ضمیر نبی علیه السلام ته راجع شي، بیان په شان د بیان د محمد صلی الله علیه وسلم، علم استاذی نه دی کسبی نه دی، علوم د رسالت وهبی لدونی یا مماثل د قران په اخبار بالغیب فصحت دلالت قوت دلائلو مطابقت هم د مقتضا د حال په عدم اختلاف ها کمزه کی چې اختلاف ته هغه زمنګا کم فهمی ده ابو جهل ابو سفیان دا دو مسلمانان شوی دی ابو جهل مردار سار لاره کې د یو بل سره میلاو شوی دی ټول شپه دوی د نبی علیہ السلام قرآن اوریده تپوس د یو بل نکی هلی وی وی مون ولینا نو ابو جهل وی چې موږ ټول عمر د بنی هاشم مقابله کړی ده د قران مقابله نشو کولای نو کم از کم نمونه خو به یو کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ان اعطینا کل کوثر راغی کاتب د وحی وی بیت الله کې یو زیو چا په فصیح کلام نظم نصر پیش کو نو التبه زړندو ناقد شعراء لار ګوري ورته وی ما هاذا کلام البشر ته به وي چې ګر مصور صورت آ جان جانان مې کشد حیرت خواهان کې ناز شرا چشانی مې کشد یو فوټوګرافر تصویرونه جوړونکې زما د معشوقي تصویر جوړ کی نو زه په دې تحیر کې یم چې هغه چې کوم نقل و حرکت کوي ناس کوي هغه به پکې څنګه واچي عربي څوک جوړ کی فصاحت بلاغت من وین فصیح کلام دی الفاظ دی راجمع کړي لکه مقامات مثال د الفاظ قرید بری دی کړي دي لیکن قران کریم چې پکې تراشی نو په شان د نور زلیږي فأتو بسورة من مثله صفت صورت تا او من بیانیه کا زمیر راجی ما نزلنا تا داسی صورت چه مماثل وی د قرآن سره يمين تبعيضي کا داسي صورت چي ټوکړه وي بعضي وي د مماثل د قرآن داسي یو ټوټه پیش کئ یو صورت پیش کئ چې د قران مماثلی اول تحدی او دویم مناظره تورات دې ته مثل د قران ویلې شوې دي خپل کتابونو تورات انجیل نه پیش کړي لسم تحمیم احقاف بیان د مناظری او قران همیشه د مخالفینو نه دلیل د مطالبه کوي سبا کې سلور څلېختم آیات چوالیس بیان د دوی د عجز کوي که خبر استا قبول نه کی فعلم انما يتبعون اهواءهم خواهش پس روان دي دغه نمخ کی قل فاتو بکتاب من عند الله مطالبه کی بل ماویلو من مثله عبد تزمیر راجی من مثله متعلق په فأتو من لابتداء الغایا د دې بنده پشان بل شخص وګورئ چې اومي او داسې کلام راوړي په مقام د مناظرې کې دا توجیه ضعیفه ځکه سړی هم خاص کو سوره یونس 38 نمبر آیات کې قرآن ته ضمیر راجع دی نبی علیہ السلام ته اته دیر شم قل فأتو بسورة مثله بصورت مثله په شان د قرآن دریم بحث په اعجاز د منزل کې دی په اعجاز د شخص کې نه دی ها که مقصد د آیات اثبات د مناظری وی صحیح داسې سړی پیش کئ چې دا نبوت داغه ثابت وی فأتو بسورة من مثله وبالجمله چې ضمیر قران ته راځي شي یو ټوټه نبی علیہ السلام ته راځي شي بیان فاتو بسورت من مثله تفسیر د سورت بند کړي او پاول کې قران کې مفرد نه پیری یوز جمع دا غیر محموز دی د سور نه سور احاطی ته وی نو قران کریم احاطه کړی د په مزامینو باندې یا سور او چتوالی ته ویل کیږي قران کریم او چته مرتبه لري یا محموز دی سور بحسب الحمزه سورة یونس کی آیت التحدی ذکر سورة هود تیر کی هم او ضمیر قرآن ته راجی ټوټه ټوکړه نو من مثله وړوکه غوندې صورت راوړی الته من نشتا وادعوا شهداءکم من دون الله ابن جوزی لیکلی دی چې د شهدا درې احتمال دي شهدا خپل معبودان فی زعمکم چې دا توسیع د میدان د مقابلې دی انتهایی دلاوری ټول ملایان راجمع کړئ سمه ټوله راجمع کړئ وضعو نشي ویلي لکه ناقد وی چې ما هاذا کلام البشر نزول کلام د فصیح سره مشابه کی معبودان خپل ستاسو په خیال مولایان خپل اګواهان چې غوی دا گواهیو کی اوله توجیه کی استعانت شرکی رمدت شووی دویم او دریم توجیه کی استعانت عادتی چې کله سړی مناظره کوي نو خپلو ملګرو چو مولایان را جمع کی غټ غټ مناظر گواهان په خپل خبر راولی شهید ماده قران کی یو سشپیت پیری ذکر ده او شپړس معانی دی حضور بیان بالدلائل قضاء او حکم شهادت اخرویه تصدیق قلبی الاقرار قسم علم شهادت نیوی په معاملاتو کې آیت المداینه آیات چې ختمي وانت علی کل شیء شهید تای په هر څه باندې حاضر ناظر آیات تسرید پری باندې وانت اوله کی استعانت شرکی دویم دریمه کی استعانت عادتی لکه اوس ما ذکر کړو من دون الله قران کریم کې مختلفې معنی دي تجاوز کول د یو چیز نه آل عمران اتشتم ادنا سوره نساء 78 قریب فتح 27 په معنا د قبلو دون العذاب الاکبر مخکی پینزم په معنا د غیرو او د سیوا په بقره چورام می هر ځای کې چې د دون اضافت الله توشي نو بل معنی الاخیر سوا د الله نه ان کنتم صادقین چې دا علی هدی او امداد کولی شي ان کنتم صادقین په دې خبره کې چې دا کلام البشر دی توي حدیث کې رازی نبی علیہ السلام چې معراج لته سورلې راويسته شفوق الحمار دون البغل خکته هر مشرک خپل معبود د الله نه کته غني کمی غني انوان خپل پندتان د الله نه کم غني من دون الله د آیات ته تحدی سره دا تعلق ساتي مربوط ته نتیجه د تحدیدا عنوان تخویف اخروی خلاصا بیان د عجز د مخ کې سره لګای مسله اومنه کنه منه اعبدو ربکم جهنم تبزئ دلیل پیش کئی کنشی پیش کولی نو ځان د عذاب بچ کئ عذاب در روان دی فتقوا النار التي اعبدو سره لګي بیا ټیک دا نږدې سره لګي بیا ټیک دا دا دوړه کارونه ونکړو جمله معترضه لبيان الاعجاز ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا الشر فاتقوا النار التي وقودها الناس دا جزاء ولن تفعلوا جمله معترضه شر نشي کوله فإن لم تفعلوا سوال دلته دا راځي شرط او جزا کې مناسبتي دیزه کې مل مناسبه لکه فتق النار اللتی دا جزا دا پارا دا شر نو جواب فعلمو ایمان روڑی بی انه صادقون د سبب په ځای مو سبب ذکر کو توحید معنی که توحید مسله نه معنی نو فتقوا النار التي جهنم تبزئ آمنوا بالرسول والقرآن فاتقوا النار التي فاتقوا بالإيمان فاتقوا النار بسبب التوحيد والإيمان بالرسول النار جمد نيران معهود اور معنی مصدری صفت او ذکر کوي د مبالغه او د عظمت لپاره وقود صفت مشبهه شو ما یوقد به خلق په کې سوزي په شان د خشاک د فدا سوال دا چې انسانان نو نو جهنم په سبلې ده جواب شو دویم عبارت په حذف د مضاف سره په سبب د وقوده الناس والحجاره خلقو د غټو عبادت کو د خلقو عبادت پې کو داغي په وجه جهنم تزي الناس مشرکان بندگی اعبدو ربکم الله پوری نه خاص کولا معهود خلق مراد شو مشرکان والحجاره ګټي به پکې د سوزي لکه خشاک ګټو نه مراد څه شی دی مفسرین د دې ګڼ وجوه ذکر کوي د اور د جهنم سره ګټه ذکر کوي د پاره د تمیز د اور د دنیا نه د ګټه نشي سوزولې الحجاره کبریت شو ګوګړ چې خبرېږي وجوه د تخصیص یو اور د دې تیزی لمبای سختي په پړق بریږي دویم سلورم بدبوئی پکی التي وقودها الناس دا عذاب شو خلق بزی للتعذی مشرکان او حجاره په طور د خشاک دویمه ګټي چې دوی عبادت چپس ماربل ابن جوزی د ربیع ابن انس رضی الله عنه نه دا روایت را نقل کړي او دلیل د دې سورته انبیاء او داغي 98 نمبر آیات انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ستاسو او ستاسو معبودان فشاد د جهنم باطل پرس دریم عامې ګټې مراد دي خصوصیت د اور د جهنم دی زکه هر ګټه د دنیا اور نشي سوزولې هغه ګټي چې دا غي عبادت شي ماربل وغیرہ جهنم ته ولی ورځي لتوبیخ زورنا د مشرکانو د تذلیل د پاره مقصود تعذیب نشو دا نمونه آیات ریم کشته او داغی اتم نو ځکه یې نکره ذکر کړه، اهلیکم نارا. او چې کله نار نکره شوه صفت معرفه نه شي راتلی چې التي دا جواب سیوطي کوي مؤمنانو له عذاب دې مکمل نه دی د تأدیب د پاره دی څه حصہ دا د مشرکانو په باره کې نو مکمل عذاب النار معرفه التي صفت ورله ذکر کو اعدت للكافرين چې تیار دی عذاب تیار کړی شوی دی کافرانو لره د دنیا خوشحالی او خفګان ته دهریه سوشلیست کمونیست سیکولر خلق کوم چې لیبرل دي هغه جنت جهنم وي معتزله و جهنم لا کار نه دی جنت هم نه زمکه خوګه د نال پکې کیږي پدې غنا حدیث دی جنت جهنم الله تیار کو جبريل ته وی سیل پکې وکا لړ شوی ګورا په جهنم لپاسه الله پاک خوندونه لذتونه وغورځول اتباع الهوا چر خو یو مارغه دی چې چاو خوړ داغه دی حیل حرمت پکې تنه مالی موزی خور دی غازی وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات دا عطف د بشارت ته په تخویف عطف القصه على القصه لحاظ یت او د خبریت په کې تنی ووی چې دا عطف د مضمون دی په مضمون باندې مضمون د مخکینی آیات داو چې انذرهم عن النار بهذا القول فتقو او بشرهم بشارت کې څلور خبري مبشر الله تازه د توسط ته کمالینو کوي من جهتن فصل او من وجهن وصل ها هنا د انشاء او د اخبار په درمیان کې کمال انقطاع کشاف خلاص کړ چې عطف القصه علی القصه نبی علیہ السلام مبشر کا پواسطه د الله سره وبشر الذی عمل صالح ورلره شرط ته جواب مونږ دا کړو چې قران کامله درجه ذکر کی اولن جنت ته چیزی د مطلق تلو د پاره صرف عقیده کافی ده په قدر د عمل بکړیږي ک الله کښې ونه کړه وعملوا الصالحات عطف ته عمل کوي په ایمان باندې عمل بیل شي دی او ایمان بیل شي دی اعمال صالحه په دې سره انشراح او انبساط د ایمان راځي تکمیل قران نه دا پته ولګی دا وعمل الصالحات ایمان بیل شه ده او اعمال صالحه بیل شه ده لپاره د موصوف محذوفه الخصال الصالحه غلبه د اسمیت په صفتیت راغلی دا نو موصوف ضرورت نشتا سره موافقی ما معنا وکړه چې عمل کړي په طریقه د پیغمبر بیزاوی آلوسی مانا کوي چې الصالح من الاعمال ما صبغه الشرع وحسنه شرع جائز کړي اومي او خسته همي د دیو جن قران کریم کله ور سره قید د احسن لګی ثواب ورلره ثابت کړي حسنه قید زکه ذکر کوي چې مؤمن ته وایي چې مؤمنه ټول وخت په مباح خبرو کې مت هراوه احتراز من الاباحه استحباب حکم شرعی دی دلیل شرعی بغواړي مسلم الثبوت کی وی چې ال اباحه حکم شرعی لا بد لها من دلیل شرعی دلتا مبشر به ان لهم لام للاستحقاق تفضلا حديث معاذ رضي الله عنه کی ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الفعلت للمر للمرا یوزل پټول جنت هغه ونی ته هم ویل کېږي چې ګوري یو ونه نه دا غنی ونی دي هغه ځای ته هم ویل کېږي چې په هغې کې ګوري وني عرف د شرع کې نفس باغ ته ویل کېږي دار الثواب ته ویل کېږي قران کریم کې کله ذکر د جنت او مراد تنم نفس باغ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين قران کریم کې د جنت نمونه او مراتب ذکر دي حافظ ابن قیم حاوی الارواح الى جنت الافراح صفحه 65 کې وی چې په قران کریم کې جنت دولس دی فسبحان الذي لا ينسى بند دار الخلد ویلې مقام امین مقعد صدق قدم صدق نو دا د جنت اوصاف دي جنتونه وشو دا نور اوصاف قرآن جمع ذکر کی ان لهم جناتن زکه جنتونه ډیر زیات دي هر بر جنت تبخ بر جنتی تبخ خپل مرتبه معلومه چې زه اوچته لیکن هغه کوس ته به دا پته نه لګي چې زه زما مرتبه کمه ده ادنی جنتی د دنیا د لسو مقدار ان لهم جنات د هر مرتبه دومره فرق دی لکه زمکه او اسمان تجری من تحتها الانهار تحت انهار لوی لوی ولی او قرآن بازی د بازی تفسیر کی سوره محمد کی دا ذکر کړی دی چې دا سلور ولی دی د دنیا شراب الله دې مونږ ته په سترګو نه خي دا پی کوي مزه پکې ته اوم نه عقل ختمي خور لور سړې به نه پیژني وانهار من عسل مصفى مقصود د آیات کریمه نه وسعت د رزق د کل ما رزقو منها من ثمرتين فاعل نظر ذکر داړون به صورت ته تفصیل به راشي چې رزقن یوازې خوراک نه دی مراد ټول ضرورت مراد دی قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون هر څه جوړه نه بیا سړی پریشان نه و اتو به متشابهه مشابهت په شکل او په نوم کې قرآن کې سوره انعام ایک سو اکتالیس کې همرنګ دی په پاڼه کی په میوه کی یو شانته نه دی وغیر متشابه او نه دی یو شانته سوره زمر درشتم الله نزل احسن الحديث کتاب حسن په بلاغت کې بیا بیا متشابها په متشابهن کې څلور تفسیر دي متشابهن د دنیا د میو سره همرنګ آیات دلیل شو پدې چې د اخرت میوي د دنیا د میو سره متشابه دي هاذا الذی دا تشبیه بلیغه هاذا مثل الذی من قبل په دنیا کې او متشابها فی اللون لا فی الطعم لیکن په دې اعتراض دا راځي چې په دنیا کې خو غني نیوی داسې دي چې چا د سره لیدلی نه دي ښه جنتیانو نه دي لیدلی ښه تشبیه څنګه ورکړي دویم تفسیر تا همرنګا په دې تفسیر اعتراض چې کلمه اول ځل پکې تداخل نو وسعت زمانی مراد ده خونو ګورا انارو ګورا متشابها آیاتونه د قران کریم دویمه توجیه باندې متشابها اول تن خارج په قرینی عقلیه نو کلمه کې اختصاص به شي او ځل پکې داخل نه دی دریم تفسیر چې مؤمنان به پتور د شکری وي رزقنا وعدنا الله پاک مونږ سره دنیا کې د دې لوز کړو او دا تفسیر قرطبي کړی دی و اوتو به متشابها هاذا جزاء ما روح المانی موئی متشابهن د عمل سره په خیسوالی کی دنیا کې د خیسته عمل کړي دي خیسته نعمتونه دي قرطبی لیکي سلورم آلوسی و بیزاوی وی چه رزقنا په معنا د توفیق الهی هذا جزاء الذي وفقنا في الدنيا پدې کې هم تکلف رزق بمعنى التوفيق بهتره توجیه د ابن جریر دا دویمه شوه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون سوال دا په جنت کې به جوړي ساتلې شوي